په غاړه د دریاب واسالهم عن القريه او تپوسو کا پختنو کا ددین په بار د کلی کی التي كانت حاضره البحر چې وو اغه کله په غاړه د دریاب کې بما کانو په سبب داغي چې دوی یبسقون تیر دل د حکم د الله نه فاسق حکم د الله ماتول حکم د الله نه تیر دل و اذ قالت او کوم وخت چې ویل و اذ قالت کله چې ویل امه یوی ډلې منهم د دوینا لما تعذونا ولی واز کوي ولی نصیحت کوي قوما اغه قوم ته خلقو ته دا خو د پاره د عذر پیش کول او رد تاسو ته منګه زګه بیان کو چې زمون غاړه خلاص شي زمونږه عذر الله ته مونږه پیش کو ولعلهم او امید دې چې دوی با یتقون بچی د دې ګنانا فلما نور کله چې نسوهیر کړو دوی ما ذکرو به اغه حکم چې بیان شیو دوی ته هغه ذکر معنا حکم چې دوی ته بیان شیو ان جینا نو بچ کړل مونږ الذین کسان ینهون چې منې کول خلق ان سوء د بدینا واخذنا الذین ظلموا او نیول مونږ ظالمان اعلان کړی د رب ستا چې لیږي به په دوی باندې تر قیامت پورې هغه څوک چې سزا به ورکړي دوی ته بد سو العذاب بد عذاب ان ربک یقینا رب ستا لسریع العقاب خامخا زر زر عذاب ورکوونکې دی زر حساب والا دی و انه او یقینا الله پاک لغفور الرحیم خامخا بخون کې رحم کوونکې دی او امتحان وکړو موږ په دوی باندې ازمای وکړو موږ په دوی باندې بل حسنات په خوشالو سره وسیئات او په تکلیفونو سره نعمتونه د خوشاله مې والله ورکي او تکلیفونه مې ورکړل دا امتحان لعلهم دې د پاره چې دوی یرجعون راو ګرځي د نافرمانی نه فخلف پس پیدا شول پاتې شول من بعدهم رست د دوی نه خلق ناکار خلق پاتې کیدل ورسول کتابا واغستو کتاب په میراث کې الم یوخذ علیہم ایا نه دی اغست شوی د دوی نه میثاق الكتاب کلک لوس په کتاب کې د دې خبرې الله یقولو چې نه بوي دوی علی الله په الله تعالی باندې یعنی په بار د الله کې بدای نه وای الا الحق مگر حق خبره وکي فوقهم د دوی د پاسا کانهم تاب ویل گویا کې ذلتن چې دا سورې دی یعنی چترې دا چترې په شکل و ظن و یقین کړو دوی انه یقینا دا غر واقع بهم را پریوتون کې دې په دوی باندې نو ویل الله پاک وی مونږ ویل خذو اونی سیو واخلی ما آتیناکم هغه کتاب چې در کړه دې مونږ تاسو ته په قوت په کوشش سره په مضبوطیا سره په طاقت او قوت سره نه کوشش سره وذکرو او یادوي تاسو ما فيه هغه چې په دې کتاب کې دي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرېزګار شئ متقیان شئ الستو بربکم چې الله پاک وی آیا زنه يم رب استاسو قالو وی دی خلقو بلا ولنا بشک زمونږ ربي شاهدنا گواہی کو مونږه ان تقولو نو دا وعده دو یادولو د پاره زمانہ نو دا وعده در یاد کړئ پس د هغه نه روسته د هغه نه اپا تهلکنا نو آیا هلاکوي ته مونږه بما فعل المبتلون پاغه کار چې کړه دې باطل پرستو خلکو دا غي د وجه مون هلاکه الله وی دا عذر باندې در ختمو ولکنه لیکن دې اخلد ال الارض کوشو دنیا ته نه اخلد ال الارض مایل شو دنیا ته دنیا غره کا وتبع هواه او روان شو په خواهشات تو خپل پسې خپل خواهشات پسې روان شو فقصص القصص پس بیان کړه دا بیان لعلهم يتفکرون د دې لپاره چې دوی فکر وکړي فقصص القصص پس بیان وک بیان د دې لپاره چې خلک سوچو کې سا اما سا ولله الاسماء الحسنى او خاص الله تعالی لره نمونه یعنی او صفاتونه دی خيسته خيسته ولله الاسماء الحسنى او خاص الله تعالی لره نمونه او صفاتونه دی خيسته خيسته فدوه بهانو دعا غواړي دا غینا په وسیله دی هغه سره نه الله نو غواړي دا غي په نومونو په ذریعہ سيجزون ما كانوا يعملون زر دې چې بدل ور کړی شي دوی ته دا هغه عملونو چې دوی کوو کوي وممن او دا هغه چانا خلقنا چې پیدا کړی دی مونږه امه یو ډله دا يهدونا چې بیان کوي بالحق د حق خبرې په حق سره وبه او پاغي سره نه په حق سره یادلون فیصله کوي دې سوچ نه کوي اولم ينظرو آیا دوی نه ګوري په نظر دې بر سره په ملکوت السماوات په بچای په دلال د اسمانونو ول ارض د زمکه کې وما خلق الله من شيء او پاګي کې چې پیدا کړی الله تعالی هر یو سیس قل تو ورته وایا انما یقینا علمها علم دا غین علم د قیامت عند ربی فنی زرب زما دین رب زما سره دی علم د قیامت زما رب سره دی لا یجلیها نبا کار کیا غیلر لی وقتها په وخت دی هغه الا هو مگر الله تعالی داغه وقرات الله ته معلوم نه چې کله راولي غیر راولي اختیار نه لرم واګ نه لرم لنفسي د ځان د پاره نه پاندې هیڅ نه پر رسولو ولا ضر نه د ضرر د پکولو الا ماشاء الله مگر هغه چې غواړي الله تعالی ولو كنت او چرته زوي د زړه سکون دی خپل قضا فلما پس هر کلا چې تغشا پټې کړه غلرا خزلرا حملت نو حمل واغستلین ګډه کې بچي جوړ شو حملن بار حمل خفیفا سپک اول اول ورته کې فمرت به نو تل راتل کوي سره داغه سمانا دارو رو ردی تیریږي دا حمل درنیږي په دې آیت کې له خبره کوم الله کریم وای آدم علی السلام الله وی هغه ذات دې چې تاسو پیدا کړی دی یو نفس نه اغه لره جنس داغه نبی بی بی بی پیدا کړه هوا لیسکن الیها چې آرام ور سره وکی تر دې زه پر وقف دی دا د آدم او حوا کیسه ده فلما تغشاها ان روست بیا د عوامو جعلا له نو جوړ کړ لدو یعنی عام خلقو شرکا الله لره شریکان فیما اتاهما پاغه بچی کی چې ور کړ دې دوی تا نه په نوم کې شرک کې خوا دا عام مسلمان آدم ته اشاره نه ګور آدم ته هغه مخ کې واقعا ختم شوم په سین په دې ځای دا پوره تفصیل کړي ایشرکون ما لا یخلق شیئا ایا ایشرکون ایا دوی شریکای ایصدار غنی الله سره ما لا یخلق شیئا هغه چاله چې نشي پیدا کولې شي وهم او دوی یخلقون پیدا کړی شي وی دي چې ته چې چاته الہ وای هغه مخلوق دی الله دی ان کنتم صادقین ک تاسو رښتینی یی الله وی الہم رجلن آیا دوی لره خپېشتا یمشون بها جتلیشی پاغي سرا مزلو کی اخپې خو په مر سره ختم شوی دی ام لهم ایدین آیا اشته دی دوی لره لسنا یبتشون بها چې نیولو کی پاغي سرا لسونو باندې نیولو کی ټینګولو کی نه ام لهما یونن ان الذين اتقوا یقینا کسان چې یریږي د الله نه پرېزګار شول اذا مسهم طائف کله چې ورسیږي دوی ته سو مشکل سو وسوسه طائف وسوسه من الشیطان د شیطان د طرفنا تذکرون یاد کړی دوی الله لرا فاذا هم مبصرون پس دغه وخت دوی پویدون کی دي لیدون کی دي یعنی یو معجزه به آیت یو معجزه چې دوی غواړي قالو نو دوی وای لو لجت بیتها ولید ځان نه جوړوي دا معجزه تا ولې موږ ته معجزه نه وړه قلت وتوا انما یقینا ذو اتبع تابعداری کوم ما یوحا داغي چې وਹੀ کې دي شیم الیا ماتا من ربی دې طرف رب زمانہ هاذا دا قران بصائرو فاستمعوا له نو وقت دی قران تا وانصتوا او چپ شي قران تا لعلکم ترحمون د دې لپاره چې پتا سو رحم وکړي شي ان قران چې لوستل کیږي وګ ورته کېده او چپ شي متوجي شي خامخه په تاسو برحم کیږي واذکر ربک او یاد و رب خپل فی نفسک پزړه خپل کې تزرعا